وکړه او دا شک ته ما او تا ته الله ته شک کې نشي ومتانهم دې په لور کومه وایي کله وی لای ماده مختص شنی انتظار کې مگر یو شګي شوري دې را او دې به خصمون یقتسمون دې به وسره معاملې کې خرڅول غسل به نه غانه ورشي طاقت بنوي د وسیتن د وسکول په خپل کور کې په خپل کور ته واپس شي په کول شي بشولې کې نه غانه دې اجداس جداس د قوم پر رب ينسلون ګرندي بروان شي ګرندي بروان شي بل دی وایا په دام قیام منظور وی قیام دی هم وی نظر دی هم وی مشي دی هم وی خبره پوښي نو ولا منافات ولی ذکا قیام زمانه لګا دا او ذکا تو زمانه هم لګا دا او ګران کله بلواشي او ویبا یا وینا وغم حاضر شا یا وینا وغم حاضر شا من باتنا نفس شاو تخمنا دا زید خوبنا دید دا خوب دی ویلش اوس دا د خوب دی هلته خو به عذاب قبر خو عذاب دی نو پرویز په خپل زمانه کې دا خبر کې قبر کې عذاب نشته دی ولی من بعثنا من مرقدنا خو عذاب نه نو جوابونه پکې دوه یو خدای چې قران کې راځي د فرعونانو مبارک چې عذاب راځي النار يردون عليها غدوم وعشيه يوم القيامه يردون دا دلته وته خو ګولې وي یو جواب دار دي چې قیامت قریب شي نو زمانہ او راحت راشي نو خو به تذکر یا د دې اخر خراب شي په عذاب کې ګورل من کوشي اسو کې د قیامت عذابونه چې واوري کنه هغه مخ کې وې دا د قبر دا پکې ودکې ده اسو کې سورې مخ کې ودشي نو پرشتیو ته هاذا هو الرحمن دا چې وعده کوي الرحمن او رشتي رسولان ان كانت نادا نبخه مگر یو څه ده نادا ندی ټول په زمونږ به حالت کړی پس نن ورته ظلم نشي ته نو څه دي شي انسو نو به جواب دې مگر هر یو عمل کړی اليوم انا راست في شغلين دي مسؤولتيا کی پاتول خوشاله بم انتهائی شکر دغه مسؤولتيا به خوشاله فاقین معنا خوشاله تعجب کوون دی او بیانی کی زوی په سور کې آیت په پانه ګډ باندې متقین تکیا وون کی وي خو خوشاله بناسي او تکیا بول اریکا سری بالکتونه لهم بها باکن دي فار پدې کې نیوی دي ولهم دي فار فيها پر جنت کې ما دوج سغوال اقوي او سلام دا وي بدل له دسنا لهم فيها باکتو لهم ما يدو بدل بعض د کل دې لپاره پدې کې نیوی دي او دې لپاره چې صبر دي یو دا غیر سره سلام یقال قولا ویلک دی وینا جانب در بحین الله وتعالى السلام علیکم جنتیانو یا د فرشتو په ذریعہ وتعالى د الله سلام او وینا او چې بل غنا جدا شي مجرمانو جدا شي مجرمانو ایا علم علی کوم تاسو مو مدلو کړی ویني اے بنی آدم تاسو به شیطانو شیطان عبادت شیطان مو مله د شیطان عبادت من شیطان خبر منل په وسوسو کې انه لكم عدو من دشمن اختارا وان يقول زما بندگی کوي هاذ مسلم نه غلط ولقد ظلم منكم فاك استاسنا جبل كثيرا ديب قوم جبل ما الجماعه العظمى اته سن پوي دا د جهنم غا تفر وعده شوی دن شو تنوز و ځای تاسو کو په کړی نن په بخور مون په دې باندې علا قائم او خبر به زم سره لا سن دي دوه به خپل لري باغی دي عمل کړی دلته دی به وای مونږه د دې بهر خلکو دواهي نه مونږ نو الله ورته ښه دا ځان به عمر کړ نو په لاس عمر باندې شراشي الف بیا دا وای نه مختلف خبرې پکې راځي ولو نشاکو زموږ نشله تاسو نه راځي ختم کړي به مونږه سترګې وران کړي به مونږ سترګې سترګې راځي ورو انت مثلا على عبيده تو مثلا سي ظالمه تستجد فاستبق صراط مخشي لا رمتا لا رمتا فأنا يكون السبيل دا زموږ طاقت شته د سترګو نه لګو او دا سترګې ولوران کو الله تعالی بخښي بیا څه دي زموږ د رښتیا مسافان دی شکل بدل کړی علامه کدي په خپل ځای باندې فمستا مزین طاقت دې څورو انا به دې پاتې شو ولا ژوند واپس کړی ومن نعمرو تقسم زیات عمرکو نقصو وافزکو فی الخلق پیداش کی سفیان وی تنقیز رانی پا اتیاو کارو کی حق دادا بدی را بدی چا عمر زیات وی دا چا کم مزاجی کی فرق دے دی واپس راشی ایدی فریدی زما ته قصد دا څو کول شي تمس کول شي مس کول شي دا کول شي دوباره سره پیدا کی وما علمناه اوس قران شعر دی نه تعلیم کړم دی پیغمبر ته د شعر په تعلیم د کتاب باندې شعر نه خو دی الفارین د شعر دی مضمون د شعر دی شعر دروغ غلط خبرې تخیلات دي الفارین دی وما يبوي د پیغمبر د پیغمبر لپاره مناسبت نه خوري د اقسام شعر دې خشې سي دروغ کوي بلې کې معنا په دې کې د لفظ له حال لپاره مجازفه اټکانيان پکې اټکلي پکې وي نو دا خبر الله په کوئی پیغمبر ته نو تر مناسبت دی نه یا قرآن مگر ذکر دی قرآن مهم دی دې پاره کې وایي هغه ته چې عاقین ژوند دی مؤمن حیمن مؤمن یا حیمن عاقین او صاحب شو ان راځه پکا ته کدی ګوري ثم كلا في دفار دي مما أن خلقناهم مما لكن عملت أيدينا زمون لا سنو كار كريري الله زمان الله لا سنو دا اوس استعاره شو لکه څوک چې په خپل لاس کارو دا شرط ټول الله ما په ان عامن شار بیان دا متشابه دي وهم لها مالکون ذلك لپاره مالکان وظلنا اهلهم تابعون لپاره دي ومن هذا دين ركن دي سوريده ومن هذا يكون القرآن لپاره په حیوانات معنا کوي خوراک اسکل اوسېدل دي وایي او مشارب اسکل دي دې شکر نه ده کوي یولي سوا د الله نه وهو بكل خلق الله په هر مخلوق باندې واقع الله ذات دې رسول لپاره نشر اخر دې شنو النار نور دا شنی ونی دا بخیشی او وجه شي دې اور کوي او دا دې چې ودی ونه کې باز وري چې په ورمږي اور کوي دا په کې ولا شي یا نه هغه ذات په لکه اسمن فإذا أنتم لا تفلحون الذين تكنون ولا وي ان هغه ذات په لکه اسمن مګه تا کترون کې پیدا یو مسلمان چې بلا پیدا کی په وسل نه دی باندې اسمان او ټکو پیدا کول شي د دې په مسلمان انا یخل مسلم چې د دې په مسلمان پیدا کی په وړوکوال کې په سپکوال کې بلا ولن او الله پیدا کون کې نه کوي هیڅ امر زمونږه حال زمونږه دی چې موږ روک دي شي د ایجاد او تویناکو موجود شا پس موجود امر تکمیل زو تویناکو شي مخکې موږ بحث کړی چې الله په شی پیدا کړي څوک په کلمه ده کول سکونا اراده وکړه او دا ګن پسې موجود شو د مثال سره لکه الله چې امر وکړو ابل غاټ مامور تعمیر وکړو غاری کې څنګه وخت تاکیږي تر شان دلته وخت شي پاکي هغه الله لپاره چې په الله کې حکومت او اختیار تحریف شي او دغه الله تبستاسو واپس کې د شي معاد جسمانی په کومه راوي چې روحاني وي هم جسمانی او باندې سورہ صافات بعد کوئی مناسبت تبھی اول صورت آخر صورت ایسی دا ذکر کے معاد و قدرت اللہ پہ حیدر ہوتا او الله پیدا کون کې نو ما طاقت په ورو کړی نو هغه شی موجود دي نو په دې کې هم دا کار کوي چې لو کان فيه ما نو خدای نشي کې شته وې نو په سر په دا کار شي دا ټول کارونه زه دا پکې راځي په دې کې تفصیل دې د حالات په ګوشتو وصفات صفا سو کوئی دی کی منفعات دی په خبره پوښي او سو کوئی دا شاهد په شکل پیش کیږي چې الله ګواهان پیش کوي په خپل چې دا خلک زما خبرې مني نو دغه دا دلیل دی په دې خبره چې زه الله یې ما زما عبد نو قسم دې زما په هغه پرشتو باندې الصافات شقت سب جوړون کې صفن سب جوړ صافات دا صفت متعدیم کیږي او لازمی دلته ملازمی کا سب جوړون کی سب فن سب جوړون کی بل باندې سب جوړ په خپل هغه په شته چې په سب لړ سب پس نه هغه په شته چې شرل کوي شرل یعنی هغه احکام شرعیه خلق قرآن کوي کته په کې دا ملي چې موږ د آیاتونو قرآن دي متضمن دي احکام د امر او نهي لپاره په کې ویل شي یو طریقه چې مراد نه فرشتي فالتاليات فصاف اصل جماع په هغه مشکل ما ذکر یا داش در حکم الهي دراش احکام الهي ذکر دغش نو فرشتي شي سو په دا په علماء باندې قسم نه کوي سو کوئی په غاجانو قسم نه کوي سو په دینو اقوالم وي نو زما د قسم په حق فرشتو باندې تقوم کړي فقط کرا په کناغه فرشتي شهود کړي یا غا دنا شهود کړي یا غا سن کی د ذکر د احکام الهي او د شرع الهي ودلته وایي نو ايم ما کان قسم په جماعات باندې کې دي انفسها ولا حجر على الله فالله فمرضي ملغوا چې موږ ته قسم بنا کوي په ګرد الله نه او په خپل کوي اي سما شاء فلا حجر قولي چې کلام الله في مضاف ورب الصافات ولا تبارك الله في الامر به سيد الخليفه مثل والليل ذا يخشى والنهار دا ټول اوس په دې قران کې وایا کله رب المشرقین و رب المغربین کله وایا رب المشارقین او رب المغارب او سره کېږي مشارق هم دي مغربان کله دو مشرق دي او دو مغرب دي کله یو مشرق دي او لله المشرق والمغرب دا څنګه خبر کله ټول طرف د سملتوس کې ټول مشرق شو او دا د فنا کېدو ټول رب المشرق والمغرب رب المشرق والمغرب که د جمی او د اوړي خبره کوي نو ساحل باور کې په جمی کې او په اوړي کې په هغه رب المشرقین رب المشرقین په جمی کې دلته پروزي اوړي کې دلته پروزي رب المغربین رب المغربین اکه مشارق وي د هر ځان مشرق یو مشرق او مغرب دواړه په مشرقین چې نه وړي او مشرق او مغرب په کار دا یو طرف ټول والا باندې ان هذه السماء دنیا موږ سره د انستي اسمان دنیا نږدې ته بزیرتن فخایس باندې اذنه کړې الکواکب سور پر استور باندې اسمان خسته دا خبر ده چې اسمان کې ستوري دا مې نه ترشي پر سبيامي ستوري دي سونه نه دلته مې راشه او دا مې احتمال دلته وي او دا مکه ویلي چې ستوري اسمان لاندې دا دا چې کوي په سمې دنیا ولا مانع من ذلک سمانه دي چې په څه دې قمر یواد په دې کې دې په سمې دنیا کې اثر په دې کې زغره په دې کې نه نو په دې کې مری په نظم کې مشکل په شپږم کې زول په وګور کې او سوال پر تو سوال سبا ساده او هغه کرسی ولشي په دلایل کې نشته فاتو ورپسې شهاب اللمبا صاحب بلیدون کی پرقیدون او دا لمبه غیر ستورین دی دا څنګه په دې فضا کې ستوري پیدا کیږي د ختم ویل شي یا دا رستورو سرناوږي ارته شي په پاره کې لکه شي بیا ټول مړي او یا دا مخ کې وایي مخ کې بحث کړی خو په خوانو اوس راو خو په خوانو او کم بخار کم اوس دي وإذا ذكروا چې کوم مخکې نصيحت قبول شي نصيحت شي لاس کول نصيحت قبلي کله چې آیات نه نه تذکرو نو طلب د سخريه او د خندا کوي وای ان هاذا نه دا مگر جادو واضح دی وای دی ایزا مقدار چې موږ څنګه او شو خاورې او اړیک شو ایا موږ پوه شو ایا په موږ مخکې دا مونږ دي دا نه قولو خو انعام دلی بندی چی تاکو پورتا سی و انتم تاسو لکم زلیل بای فإنما يطلعهم تاکو یوزل شغل زجر من شرل دا پورتا کدل سالت لیا پورتا کدل دا زجر واحد آئی دا شغل یوا زجر من اصفیحا یوا شغل این سبو ولا شغل ناگانا دی بسیل جنو وای بلی وغه مهال شاد دا د قیامت دا د اصل دا تکبری کو تکلیف کو او انا به شکر شتو تا الله تر وحشر الذين ظلموا راغون ته ظالمان او ازواجهم اقسام دي غل ځان نه کوي دا کما ځان نه کوي سفار ځان نه کوي د تحلیل دی وشکه بشکه یخو کو تاسو په دې ګرم مارک لا تاسو دې په مدد نه کوي سن تاسو بلکې دی الله فرمایي مستقیم تابع دي واقبل بعضهم على بعض كانوا توجيه بعض بعض اسلامي من تفوق لشان مشران قال وانكم كنتم دا کشران وي تاسو په دې مشران په تاسو پر خپل اليمين د خیر طرف نه خیر طرف معنا د خیر د طرف ولا خپل تاسو بندول د شنه ولا خپل ناګه ته بل او د خیر نه تاسو بل اوای بری منګه پرې خپل اله د وجه شاعر نه پیغمبر ته ا دیوانه دی هم شاعر دی خیالي خبرې کوي هم دیوانه غړي وړي دی بلکې راغلی په حق باندې پیغمبر او کثیر د مسلمان مستوي کړی انکم تاسو تكون بالعذاب الیم ظاهر شي د تاسو سره مگر هر تاسو عمل کوي لكن بندگان د الله چې مخلص دي د الله تاسو اسلام مقدس ولا کې دې شي د تلفظ د پاره د اختیار د ذخیره پانو او مکرمو او دی بعید من کشي فجنت نعمت وي مبارکتون باندې بارنګول باندې متغیبه ته مقام خلاص یو تا پر څو لري په دې باندې یک اتن شاد کافر شراب او من معین د بيدن کو بونا کافر شراب معین د ولو بيدن کو معین سو کو بيدن کی ازاه العيون او جان اوش بيدن کی اسو کوئی نشه پکې شي اسو کوئی غول باندې هلاکت کوي شي پرې بوزي لا تبو وقولو من السكر او لا يملكون الټي به هم کوي وفکر وعندهم بندو باندې قاتل طب دا دوی چې بندول کې نظر د قاتل طب دې ترجمه کوي یو ترجمه بندول کې نظر دي په خپل خاوندانو قسم اطوالهن على ازواجهن د خاوند ما ته بل څه نه یو ترجمه سترګې بندې کړې په خاوند باندې اسوک استرګي بندول کیږي د ډېر ناز نه سترګې ونی غینا لا یفتحنا عینونه کلالا وغنجا موږ سترګې ناجور دي نو قاتل سترګې ناجور سترګې والا دي معنا کته کته کتون کې دي د ناز او د دې خوشالتیا په وجه باندې دې پوښتنه او بل کلمه متعدی بل نظر نه خلق بندون کی د نظر د بلی خاون را او را تحریر خستن سره ځان تمایل کوي او عندهن نقول ظاهر هنا ان الاسم من الشبه دا په دغه مایل شراب کې ډېر فن ورکړي دغه مو یو دغه هغه اسم سپین دي او چې د پاسه پرده کې پراته دي بیا خو ډېر سپین دي اکثر علماء مراتنا هغه د شتون مرغان دي هغه ډېر صفاوي احسن نظرا من سائر بیس او چار افتاد له تکریم دي کله نه پکې متوجشي بعض بعض سائل اما نحن مجد آیا مونږ نه یو آیا مونږ نه یو اما نحن مجد آیا مونږ نه یو مرګي دا د الله په نعمت خوشالتیا کوي مګر هغه مخکې مرګ لكن مطلب لا مګر مخکې نه مرګ دا لكن نه پکې څه شو دا دغه شو استثناء کوم قطعه کو د قیامت مخ ورې وسنه کېږي نسدا مفرغه دا اس قسم نو مگر مخکنه مرګ نو هغه مخکنه مرګ کو د اسلام قطعی هم ویل شي اکه متصل وي او په معنا سره باندې د منقطع په مسله جوړه په دې معنا دا هغه مخکنه مرګ مستثنا کېدې شي د دین خو دی بابل باندې او نه مو اعظم به شي کدار کان یبی نو د پاره مثل د دې عمل مثل د دې بدلی د عمل په عمل کوي ایا دا خبره غواړه نو زموږ د مستیا ته یو ځکو مونږ د ولې نه فتن ظالم امتحان د ظالمانو ظالمانو په جهنم کې ورسه کوي ونی په جهنم کې کېږي چې وسه دا امتحان شي دا ونه دا چې راوځي په بیخ د جهنم کې او تلوها وغه داري تل النقل يحملها وغه داري كان هو تسير وتشن شيطان سرونه دي د شیطان سر دا تنوالي د سوګو شیطان سره د ماران او خطرناک دی په کتو کې دي نو دا غته شی د شیطان سنو دا څنګه چا په څه کوي یا د خلق په توایو کې نه صدا چې پلان کې خسته دی فرشتہ او پلان کې بس شکل دی شیطان لکه مخي ما هذا ان هذا ما سرا ان هذا الا ملك كريم دا په اشتغل او اذا تمندره دا په کې ویل شي دا خو یا د بیا کیدا د خیالات او دویم دا ویل چې یا د رشن ماران او هغه ته پکې ویل شي چې دې یې سلو یې د حیات ذات اعراف په دې زمانه وي ختم څه کولای تا دا او ګرځم نه غلره او نسل غلره هم باقی هم دی باقی په حسب دنیا کې چې کوم پاتې دي هم دي یا فلون خلق سوود یا وګړي اصل نه مشکل فحسب حيث اهل من سفرته دعا هو ده فدې پوښي وقد ان هناك كل مسبب دا دي عقب له سوال دي اقناو دا پکې د بل څه عقل شي دا ولا شي د دنیا تر خالص پاتې شوی خامخا انسان کوي په موسی باندې هارون باندې او بشیر غیر من اقوم دغه مصیبت کوي مته کوم داغي ودي غالب د موسی او د هارون قوم نو اسرائیل او کوم د تعلیم کتاب وایي خدای کوم کتاب دی غلا پرې خو دې په دې باندې پروتو کو اسلام کې موسی په هارون باندې مزاور کوم سره بشیر د بنګان ایمان درو او یا د اسلام د مصری نه دام په نوم دا وخت خپل قوم ته یا تاسو یې کې الله تاسو عبادت د بعد بعد د بوت او پرېږدي څه پیدا کوونکی الله ته رب دی رب ابو اولین علی تقدیم نسبت کو دی به حاضر شي مگر بندگان مخلص او عبادت نه خپل خپل پر مز اخر سلام دی په الیاسی الیاسی څه ګل لغت ته په یاس الا الیاس یسو کو نه انت الیاس یوازو دلته وسلا اقدام دنه کان الیاس او الیاس دا اقدام موږ ته ځواب مسلمان بسم الله دی باندې او نبی علیہ السلام له حسین په وخت کې بشو دلو اهل رټول مگر یو ګډه په وخت کې یا هلاک وسی او تاسو اے خلق د مکی زي تقریبا مسلمان په صدا کې او لیل شپې آیا تاسو نه پوهیږئ او نبی علیہ السلام د مرسلین وو تاسو یې وتا دلته لکی هر مسید هر په واسو الهر مسید د ملائکه نه لكن ده هر د قوم بلا اذن رب بیا غره خبر څه وتخته هغه شته به کته فصاحما نو قسم واچو شي من المذهبين خوي ولا شيء من حق خوي ولا شيء من عذاب پچ ولا شيء دي مغلوشو وقسم من موسى اصل کې چې خوي ولا شيء ولا شيء فلتكن هو كيف هذا رمي او دي ملامت ذکر د الله د حکم خلاف ورزي شو کله د مسبحين نه د مو یا د مان د غلا د دې دنیا کې تسبيحات نه ویلې او یا د مسبحين د مهي په خېټه کې نه وي د الله تسبيحات فاتحه په خېټه کې قرآن مصوم پر د قیامت کوي الته شروع الله لا اله الا غرزاو دغه د مې غیتنا بلاره خوش مهربان دي نو ده سو وهو سقيم دي کمزور دی ضرور دا معنی شرطن ولا من یقین د یقین نه یقین چې بل عظمت خوري کې سو کوئی نه کذبي مراد دي ولې ګمنا اعلان کوي اطلاق خلق او یریدون یعنی نزیاد را او په دې راځي نو دا په دې لپاره دا چې کتون کو دا وګوري نو دا په دې زیات دا ما او دا راځي کله شک او لګل په معنا دې چې انت بیا دوباره ولګو مخکې لګل او دوباره بیا ولګو او دا او معنا دنیا بس کوئی بل دې سو کوئی دا ما او دا کتون راځي ومتان پیدا کوم الہی طریقو ټیم پوری دنیا کې یونس علی السلام د پیغمبرانو دی او دلته نقل کوي چې د پیغمبر شو د تیشت کول په عمر کې والله عالم او باغ زمانه په ایران کې واړه حکومت په پاکستان او افغانستان کې دلته حکومت ته دلته حکومت ورته او ټول کې وته اذ ابقا په وخت کې و تخفیف د اباق معنی کې حربا او اصل لغت حربا من السيد د نایک نه او د مالک نه یو تخته ته سوال شي حروف یو عالم ترجمه کولا من په دغه مشه کله چې د بلا اذن د الله نه روان شو په خبره پوه شو نو ابا او یو باقي له ترجمه کړل دی چې دا کیسه ټول په تاسو پای او بیا په سراده کې خبرې کوو اصل کې مخکې په دې باندې بحث شو حکومت مجبور کړو یعنی ذهب مغاظبا مخکې مغاظبا ترجمه کوي موږ بادشاہ ته غوسه چې ولې دې مجبور کړو یا له قوم ته غوسه چې کوم خلک د الله احکام خلاف کوي ذهب مغاظبا شاف کې دی مغاظبا لربه دا ترجمه شنو غواړم اصلا موږ مغاظبا للقوم یا الحکومت لاجل ربه دا په ویلو بهاته دا ترجمه غوسه الته چې لاس شو تبلیغ وکړو د تبلیغ نه پس خلکو نه منل دوی عذاب براشي کله براشي دوی بس پس دې کله پرې خور راشي دقه بلا اذن تر او دا ولا فکر نه واسي دې بلا اذن تر دغه نه وشو څو کله دلته وشو بیا یې دریاب تلاش شو دریاب ته جلاش نو خلکو پیژندو چې پیغمبر یو خبر پکې ده نو پیغمبر دې التبکی خلکو پیژندو نو دریاب ته کشته ده چې په خطرناک ځای کې وړل دند دی ول متول ول اوس تعویل یو شنو نو د مانګیا مانګیا چې کوئی مدح شو کوئی د سپینی مارک مشو ته وي چې دا کشته چې دلته بندګی دلته سوق بلا علم خپل مولان تقدیر نه نو ځان ته پته ځه خو زه ما زه ورته اينا ته پیغمبر ځان لای به حسن یو یو ځل بل ځل او دغه څنګه چې تیر دا خو چې کم حسن د چال هغه څنګه کته زمکه تر شو هغه په پړم د چاو څه څنګه ووري نو دغه څنګه پاتې دلته خو دوی کل يوان هو على قوم العذاب وأخبرهم يتيم ثلاثة أيام ثم صار شهر يونس قبل أن يؤذن له ففقد هو قومه روة وعرى ما شمان وخمورة بشير وبن ذلك الله يرزق له الله عذاب وعبسته دا دلتا 130 بیا دو فانه پس نقل کوي وی غلط نقل کوي وی غلط خبردار ما هو دا حواله کړه دا قسم موجود ده سر تغیر مانا فصفا اتفا شپت درسو او اتا درسو فکتاب مقدس المسمع على القديم تورات شتين تورات حوالا مغفر تورات ما ترشتين زبور ترشتين انجيل ترشتين مذکور پشان دی موسی علیہ السلام کې دایره کتب د کتاب کې چې الله عز وجل او نه په صحاب باندې چې دا اهلی نو ته دعوت وکړه او دا نیمه یو لوی علاقه په دې ورکی بکټ کیږي او دا لري شر زیات شو فساد زیات شو خبر زیات شو او تخفیدو د تخصیص ته دا وی حربا دا ځان ته خدا خبر نه کړو د نیت الله ولې کو نو د تخفیدو تخصیص ته بیا یا فاتراسو انته کشته وا کل تخصیص ته د په اجاره باندې هغه راستله ورته مزدوري کو کوڅ کې شته سخت هوا راغله چې په زیات شي قریب او چې په غرق شي ملاحون په فریاد کې شو وی شو د دریاب وی شو د دریاب په اسلامه چې په نفس سپک شي او بس نه کېږي په دې وخت کې نازل شي نو څو خېټه د کشته ته اول ته ودشه دا خبره نو کیږي حتی چې سای على تلك اما چې راغی چې تاسو نو د شوی ورته دعا وکړه الله خپل ته چې موږ لاسې د مصیبت نه بعض ویل چې بعض ته خطر اچو چې چا د الله صدقه کړې اصله واچو واقع خسنه په نوس باندې او دې خبره کسې کړې د کوم دلته راغلي چې روان دي د کوم علاقه د کوم خاندان هغه خپل ویز عبد الرب یم اله السماء خالق البر والبحر خبر خبر ايوه الصح ورته دا کار دی ولې چې ته بلا یا راغلي وشو بیا سخت هوا راوته او نور په خېلو په سر یوسف باندې خبره یې سخت شوه او چې مړ دی رب یا رب الله تعالی یوسف ولا خبر شي ولا خبر شي کنه حزن تو عليه وانت من تفطف اكستريشن ده فاختلف الجغرافيا اما مرسل او تاخذ تيرو ولا تربو بس سره ملي تشفك عقود خلاص شو طيب شفك ما شو هغه نزه په هغه په دې ته روان شي خار دي پاتې مسجدون کې دي تقریبا دولس زر کسان دولس دلی او نه د خپل په خبره نه ذکر په ابو حایم دی انتها په دې کې مخالفت دی د حق اش په دې کې دی د حال دی واقف شي ما ته تعلق کړی وکم من الكتاب من ذات الكتاب دې غلطي خبره د نفي تخیر کې رسول الله الا الا انت یا مخکې دینا په دې حالت دې دغه په دې خار خارج کې اوسینو هغه وخت تسبیحات یا دا تسبیح شو یا مخکې تسبیح او تسبیحات دا سبحان الله یا دا الله حکم منل نو دوی با لبسا پاتې شو په خیر د ملکی الی یوم تر ورځې هغه پورې یو باسو چې خلک ورته د قیامت پورې نو یا د مې په خېټه کې یا مخې او قطاته ویلا به قبر شه فلبسنا مو کلاس کو وګور دو دي مدیر فلبسنا حملنا شو دا دي مونږ دې وګورو ولې دا ما مونږ یې وګورو یعنی د مهي په دې سینه کې الله دا واچه ولا چې دا مه د حضرت یوسف سلام وګورو لأن الحمل الحوت على لبس مونږ وګورو یعنی مه باعث کو په وګورو اسناد مګر شو او ابو مالک سودی مقاتل کلبی سامی خوردی په بحر کې دلالت کوي هیڅ ثابت نه دي یسونه وایي بس خود مې په خیر کې پاتې او سقیم او دې کمزور من معنا له د مصیبت په وجنه دې کمزور ته چې بهر هوا په لکه صحیح بدن کار دی نزلت ارقیا ولا شعره یختی ختم شوی دی ولا جلد ولا ذخ په پوسټه کې نشي نو کار نشي او امت عائشه ضرور په معنی مونږه ولې یختی او ظاهر ته معلومي چې ایمان راشي ایمان خو دنیا کې موت اوري نه آخرت کې نه هغه پکې شي او کلمه او څوک په معنا دا واو ده څوک په معنا بندا څوک په معنا دا شک دا څوک په معنا افهام او تشکیک دا چې واو شي دادی او دادی دا واو ځل نه دغه نه دغه اسو کو دا مخاطب ته الهام دی تشکیک وته وي ته په لغه یو استاد نه پوه کوم او یا شک ته ما او تا الله په شک کې دي شي ومتانهم دي فرر کومه